په یاد کا چې وی ملائکه ان جبرئیل علیہ السلام چې مریم بشک الله تغور کړی وتوهر کې او تی پاک پیدا کړی واستفاکی علی نساء العالمین او تی غوره کړی په نسبت سره زنانو د نور مخلوقات ته یا مریم قنوتی لربک اے مریم عاجزی کا وخاص پل رب تا او عاجزی دادا وسجدی سجدی کوا ورکعی مع الراکعین کله چې دی جګړې کولې په حق د مریم کې اذ قالت الملائکه یاد کا چوي ملائکو یا مریم اے مریم ان الله یبشرک چې بشک الله زیر در کوي تا ته بکلمت منه په یو کلمې سره د خپل طرف نه چې یو نوم دا غبا مسیح وی او بل نوم دا غبا عیسی زوی د مریم وجيها فی الدنیا والآخرته مخاورز به په دنیا کې هم په آخرت کې هم ای به د کامیاب خلقونه چې پیغمبران دي قالت اوی مریم ربي ازما ربا ان يكون لي ولد سرنګ بشي زما د پاره زیه ولم يمسسني بشرن او نه در رسیدلې ما تاسو بنده قال كذلك الله يخلق ما يشاء او ملائکه چې دغه سي الله پیدا کی هغه چې خوښي شي اذا قضا امرا کله چې رادو کی دی او کار انما یقول له کن فیکون پس بشک هو ایغه کار تا چې شأن موجود شي ويعلمه الكتاب والحکمت الله وعلم ورکی دی عیسی علی السلام ته د قران او سنت پس درا کو زیدونه والتورات او الانجیل او علم د تورات او انجیل مخک مخک د خطونه اسمان ته ورسولا الى بني اسرائيل او بغیر زیدل را پیغمبر د پار د بنی اسرائیلو انی قد جئتکم بآیت من ربکم او ای با بنی اسرائیل ته چې یقینا راغلم تاسو ته په یو معجزه سره درپستا سنا انی اخلق لكم من الطين ونبئکم بما تاکلون او خبر بدر کوم تاسو ته پاغه سوچ تاسو خړلې په کورونو کې وما تدخرون او چې تاسو جمع کړی فی بیوتکم په کورونو خپلو کې ان فی ذلک لآیه لکم بشکا په دې معجزه کې دلیل استاوز د پاره زما په پیغمبره باندې ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو یقین کوونکی ومصدقا لما بين يدي من التوراة او زبارشتینی کوم داغي کتاب چې زمانه مخکې نازل شوی دی چې تورات دی وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم او زبا حلال کوم بیان کوم تاسو ته بعض هغه سيزونه چې حرام کړی شی په تاسو باندې په تورات کې او د الله بندگی کوي هاذا صراط مستقیم دا غنی غلار ده فلما احس عیسی منهم الكفر ارکلا چې معلوم کو عیسی علی السلام د دینه کفر قال نوی وی اعلان کو من انصاری الی الله سوک دے چې ما سره امدادو کی د الله په لار کې قال الحواریون نو وی حق پرست خلقو نحنو انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د الله د دین آمنا بالله موږ ایمان راوړل دي په الله باندې په توحید سره واشهد باننا مسلمون او ته گواشه عیسی علی السلام په دې خبره چې مونږه مسلمانان یو ربنا ای رب زمونږه آمنا بما انزلتا مونږ ایمان راوړو پاغي کتاب چې تا نازل کړی دی وتبعنا الرسول او مونږه تابعداري کړې دا استاد دی پیغمبر عیسی علی السلام فاكتبنا مع الشاهدين پس اولی کومونگا سرد موحدیننا ومکرو او چل جوړ کو يهوديانو د قتل د عيسى عليه السلام ومکر الله او الله تدبیر کو داغه د خلاصي والله خير الماکرین الله بهتر دی په خپل تدبیر کې اذ قال الله يا عيسى یاد کا وخت چې ویل عيسى عليه السلام انی متوفی کا زه پورا اخلم تعالی را سره د روح او بدن نه ورافعک الی او چتم دی خپل ځان ته خپل حفاظت ته ومطهرک من الذین کفروا او پاکوم تعالی را د zarar دا کسان نه چې کافران دي وجاعل الذين اتبعوك او زبو ګرځم هغه کسان چې ستا تابعداري کوي فوق الذين كفروا اوچت پاغی کسانو چې کافران دي الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا ما تاسو تاسو راتلل دي فاحکم بینکم زو فیصله کوم تاسو مینس کې فيما كنتم فيه تختلفون هغه خبرو کې مسلو کې چې تاسو په کې اختلاف کوئ فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا او زما فیصله دا ده چې هغه کسان چې کفر کړی زباغی له عذاب ورکوم عذاب سخت په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم وما لهم من ناصرین ان به د دې لپاره څوک یار او مددگار وام الذین آمنوا وعملوا الصالحات یو کسان چې ایمان راوړي او عمل کوي عمل صالح فیوفیهم اجورهم الله پورا ور کې دي تا خپل عوضونه والله لا يحب الظالمين الله محبت نکی د ظالمان خلق سره ذالک نتلو علیک دا بیانو مونږه پتا باندې من الآیات چې آیاتونه د توحید دی او ذکر الحکیم او نصیحت ته چې ډک دی د حکمت نه ان مثل عیسی عند الله بشکا حال د عیسی علی السلام د پیدایش د الله په نسبان دی کما مثل آدم پشان د حال د آدم علی السلام دی خلقه من تراب جوړ یې کدلرا د خاورونه نو مکه غاته د شک کوونکو نه فمن حاجک فیه پس هغه څوک چې وسوم جګړه کوي تاسو سره په حق د عیسی علی السلام کې من بعد ما جاءك من العلم پس داغینا چراغ تا تا علم د قران فقل نو آیوتا تعالی وراشه ثم نبتهل بیا والله تزاریو کو فنجعل لعنت الله علی الكاذبین نو بو ایو چې لعنت د الله دی په دروغجنو باندې ان هاذا لهو القصص الحق بشکا دا چې بیان شو دا بیان دی ډیر رښتینه وما من اله الا الله او خلاصه دا دا چې نشته بل حاجت روا او مددگار نه عیسی علی السلام نو مریم مگر یو الله دی وان الله له العزیز الحکیم او بشک الله چې دی هغه زبردست ذات حکمت والا فان تولوا پس که چر دی وسم انکار کوي فان الله علیم بالمفسدين بشک الله خپويږي په حال فساد کوونکو دې دې پورې مسله توحید وا اوس مسله رسالت شروع کړي قل یا اهل الكتاب وایا اهل کتاب یهود نصارا تعالوا الى کلمتن راشه داسی او کلمې ته سوایم بیننا و بینکم چې برابر دا زمونږ او تاسو په مینځ کې چې په ټولو باندې فرض ده داغي وضاحت تا دې الله نعبد الا الله چې مونږ به عبادت نکو مگر دی او الله ولا نشرک به شیئا انو شریکو د الله سره هیڅ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نه بنسي بعضي زمونږ نه بعض لر خپل میان کې خدایان من دون الله بغیر د الله نه فإن تولوا پس کچری دی انکار کوي د دې خبرې نه د دې کلمې نه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نو وای دی ته چې مان راولې نو هر ځای کې گواهیو کې د دې خبره چې مونږه موحدین یو مسلمانان یو څوک دنه تاسو کې زمون په حق کې وای چې دا ډېر خلق دی یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم تاسو ولې جګړې کوئ په حق د ابراهيم عليه السلام کې وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده او حال دا چې نه دي نازل شوی تورات او انجیل مګر ډیر رستو د ابراهيم عليه السلام نه افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته چې هغه ته يهودي او عیسائی وایي ها انتم هاولای دا تاسو چې دا کسان حاججتم فيما لكم به علم تاسو جګړې کولې په حق د عیسی علی السلام کې چې تاسو له علم وو ځکه دا دین د تورات او د انجیلو فلمت حاجونا نو ولي جګړې کوي فی ما لیس لکم به علم په حق دا ابراهیم علی السلام کې چې نشته تاسو لره پاغه باندې علم ځکه تورات او انجیل خرستو نازل شوی دی دا په وخت کې نو والله یعلم الله پویږي په حال د ابراهیم علی السلام وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی نو ابراهیم علی السلام په دین د يهوديانو ان په دین د عیسایانو ولكن كان حنيفا مسلما لیکن و ابراهيم عليه السلام بیزاره د هر باطل نه او مسلمان او موحد و وما كان من المشركين او نو دې د ډلې د مشرکانو نه ان اول الناس به ابراهیم بشک ډیر نږدې د خلقونه په دین کې ابراهیم علی السلام ته للذین اتبعوا خامخا کسان دي چې د دوه تابعداري کوي وهذا النبي او دا پیغمبر ورته نږدې دي والذین آمنو او کسان چې ایمان راوړل په دې پیغمبر باندې والله ولی المؤمنین او الله دوست او مددگار دې د داسې مؤمنانو ود طائفه من اهل الكتاب ډیر ارمان کوي او ډله د اهل کتابونه لو یذلونکم د دې خبرې چې تاسو گمراه کی وما یذلون الا انفسهم او نشي گمراه کولې مگر خپل ځانونه وما یشعرون ادي په دې باندې هم نه پويږي ولی تاسو یو ځای کوئ حق چې اسلام دی د باطل سره چې يهودیت دی وتکتم الحق اولی پټوي حق خبرې چې اسلام دی وانتم تعلمون او تاسو خو پويږئ يهودیت او عیسایت منسوخ شو وقالت طائفه من اهل الكتاب او او یو ډلې د اهل کتابونه خپل کشرانو ته آمنو بالذي انزل على الذين آمنوا چلار شي ایمان راوړې باغی کتاب باندې چې نازل شوی دی په مؤمنانو باندې وجه النهار پاول دروازې کې وکفرو آخره او بیا کفر وکې په آخر دروازه کې لعلهم يرجعون شاید چې دا مؤمنان تاسو سره واپس شي د اسلام نه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او تاسو خپل ایمان مخکاره کوئ مگر هغه چاته چې ستاسو د دین تابعدار وي قل ان الهدى هدى الله تو تو وایا چې بشکا اصل هدایت هغه د الله هدایت ته چې د الله کتاب دی ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم وی بدی خپل کشرانو ته چې ولي ور کول شي او تنته په شان د هغه تورات چې تاسو له درکړې شوی دی او یحاجوکم عند ربکم اولی بزور اور کیږي په تاسو باندې نامؤمنان پنځ درف تاسو قلت توایا ان الفضل بيد الله چا مرتبه او فضیلت د الله په اختیار کې دی چې نبوت ته یوتی من یشا ورکی هغه چاله چې خوښی شي والله واسع الله ډیر لوی دی په خپل فضل کې علیم او پویږي دار چا په حال باندې یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي خپل رحمت چې نبوت ته پاغه چا چې خوښي شي والله ذو الفضل العظیم الله مالک دې د ډیر لوی فضل چې اخري نبوتو ومن اهل الكتاب او بعضی د اهل کتابونه چې ایمان راوړی دی من ان تامنهم هغه څوک دی که تو سره امانت کې دی بقنطار یو خزانه یؤدیه الیک نو پوره به در کیتا تا ومنهم او باز دینا من هغه څوک دی انت امنه کتو سره امانت کې دی بدینار یو اشرفه لا یؤدیه الیک چرې به واپس نکی تا ته الا ما دمت علی قائما هم اگر چې ته همیشه په د باندې ولاړ ذالک بینهم قالو دا خیانت پدی کې ذکر دی چې دی وایي لیس علینا فی الامیین سبیل نشته په مونږ باندې په مال د عربو کې سګونه کومنګ یو خرو ويقولون على الله الكذب او جوړي په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دی خپويږي چې دا دروغ دي بلا ولی نشته پتا سو باندې ګنا من اوفا بعهده هغه څوک چې وفا وکړه پرواله وکړه د الله په وعده باندې چې اخلي د الله په وعده باندې و ايمانهم او په خپل قسمونو باندې سمنن قليلا د دنیا لګا اولائک لا خلاق لهم فی الاخرته دغه کسان چې نشته هیڅ برخه د دې لپاره په آخرت کې ولا یکلمهم الله ان به خبرو کې الله دې سره رحمت ولا ينظر اليهم انا بوګور دي تا يوم القيامت پرز د قیامت په نظر د رحمت سره ولا يزكيهم انا به پاک کی دي لرا د ګناهونو نه ولهم عذاب علیم او خاص د دې لپاره عذاب دردناک دی وان منهم او بشکا بعضی د دینه لفریقا خامخا داسې یو ډله ده یلون السنتهم بالکتاب چې اړی را اړی جبه خپلې په خپل کتاب باندې چې تحریف پکې کوي لتحسبوا من الكتاب چې تاسو په ګمانو کې او یقینو کې چې دا د الله د کتاب نه وي وما هو من الكتاب او نوی دغه خبره د الله د کتاب ويقولون هو من عند الله او واي دي خلق تابا قاعده چې دا د الله طرف نه دي وما هو من عند الله او نه دا د الله طرف نه چغل الله ورکړي کتاب آسماني والحکم او علم او حکمت والنبوة او پیغمبري ثم يقول للناس او بیا غواي خلق ته کونو عباد لي چې شی زما بنديان من دون الله بغیر د الله نه الله پرې ده ولكن كونوا ربانيين لیکن دا به ته وی چې شه د خپل رب بندیان بما کنتم تعلمون الكتاب دا دی وجنه چې تاسو خلق ته تعلیم ورکوي د الله د کتاب او بما کنتم تدرسون او په دې وجہ چې په خپل هم لولې و اذا خذ الله ميثاق النبيين او یاد کا چې اوست والله وعده د ټول پیغمبرانو نه کله چې را لېګل لما اتيتكم من كتاب وحکمت چې خامخا چې درکړې مې تاسو ته پیغمبرانو کتاب خپل وحکمت او پیغمبري ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم او بیا راشي تاسو ته یو پیغمبر عظیم الشان چې تصدیق کوي دا کتابونو چې تاسو سره دي چې اخري پیغمبر دی لتؤمنن به تاسو به خامخا ضرور به ضرور ایمان راوړی په د باندې ولتنصرنه او تاسو به خامخا ضرور به ضرور د دې امداد کوئ قال بیا وتعالى وی اقررتم تاسو اقرار وکړو واخستم على ذالکم اسری او تاسو واغست په دې وعده باندې قول زما قالو وی پیغمبرانو اقررنا او مونږ اقرار وکړو قال او الا فشهدوا پس گواهان شي په خپل امتونو باندې وانا معكم من الشاهدين او زوم ستاسو سره د گواهانو نیم فمن تولى بعد ذلك پس هغه څوک چې انکار وکړ پس د دې وعده نه فولائک هم الفاسقون بس دا کسان فاسقان دي په امتونو کې اف غیر دین الله یبغون آیا بغیر د الله د دین نه طلب کی دا خلق د بل دین وله اسلم من فی السماوات والارض او خاص الله د پاره تابعدار شوی دي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ملائکه او هغه چې په ځمکه کې دي طوعا وکرهن که په خوحي او که په زور وي و الی یرجعون او د الله تبا واپس کړی شي قل آمنا بالله وایا چې مونږ ایمان راوړل په الله باندې وما انزل علينا او په هغه تمام کتابونو چې نازل شوي دي په موږ وما انزل على ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب او الاسباط او په هغه وحي باندې چې نازل شوی په ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام او په اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام او داغي په اولاد باندې وما اوتی موسی و عیسی او باغی کتابونو چې ورکړی شی موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته والنبیون من ربهم انور پیغمبرانو ته طرفه د خپل ربنا لا نفرق بین حد منهم مونږه جدائی نکو د یو تن په دې پیغمبرانو کې ونحنو له مسلمون او مونږه خاص الله د پاره بندگی کوونکیو ومن يبتغي غير الاسلام دينا او هغه څوک چې کوشش کوي په دنیا کې بغیر د اسلام نه چې توحید دی د بل دین فلن يقبل منه چرې با قبول نکړي شي ددنه عمل دد او په الاخرت من الخاسرین ایبه د په اخرت کې ډېر د ذلیل خلقونه کیف یهد الله قوما څنګه به الله هدایت کی از داس یو قوم ته کفرو بعد ایمانهم چې کفر کړي پس د ایمان راوړو نه هغه ایمان دا او شهیدو گواهی کړي وا ان الرسول حق چې دا پیغمبر چې راضی په آخر کې دا حق دی او رښتینی وجاهم البینات اور اغلی ودیتا دلیلونه په خپل کتابونو کې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله چری توفیق نور کې داس قوم ظالمانو ته اولئک جزاؤهم دغه کسان چې دی سزا د دې دا ده ان علیهم لعنت الله ان بدی تاسو مهلت ورکړی شي الا الذين تابوا هم اگر هغه کسان چې توبه وستا من بعد ذالک پس د دغه جرمونو نه واصلحوا او اصلاح وکړه د خپل عمل فإن الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی ان الذين كفروا بعد ايمانهم بشکا کسان چې کفر وکړ پس د دینه چې مخکې ایمان راوړل ثم ازدادوا كفرا او بیا کلک شو په کفر کې لن تقبل توبتهم چرې با قبول نشي توبه د دې په وخت د مرګ کې چې ډکه شي دا ټوله ځمکه ذهبا د سرو زرو ولو افتدا به او دا یو تن یې فدیه کوي او جرمانه کوي د خپل ځان نه اولئک لهم عذاب علیم دا داسې خلقو د پاره عذاب دردناک دی وما لهم من ناصرین او نو به د دې د پاره هیڅوک مددګاران